بسم الله الرحمن الرحيم باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام دا په صحیح بخاری کې کتاب البيوع شروع دی باب نمبر 35 حدیث نمبر 2098 په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې په زمانه د جاهلیت کې بعضی بازارونه به لګیدل نو آیا په اسلام کې مسلمانان په هغه ځای کې هغه بازار کې کاروبار کولی شي نو دلته دا خبره ذکر کوي چې بالکل خ اسلام د زمانه د جاهلیت هر یو کار هغه نه دی ناروا کړي چې ګینه پاغه وخت کې خلکو کاروبار کوو نو اسلام کاروبار ناروا کړي دی ها چې کم کاروبار هغه حرام او هغه ناجایز نو د هغې هغه اصلاح یې کړې ده. په هغه وخت کې نکاحونه کېدل نو اسلام په نکاح کې اصلاح کړې ده چې د نکاح دا طریقه جایز ده او دا طریقه دا ناروا ده. په هغه وخت کې خلکو طلاقونه ورکول نو طلاق کې اصلاح وکړه. نو دارنګ اسلام په کاروبار کې بازار ته یې ناروا نه دي ویلي چې دې ځای کې او په دې بازار کې یې کاروبار دا ناروا دی. اصل کې دا یو وهم راته چې په بعضې روایاتو کې دا راځي لکه په حدیث د ابوداود کې راځي، دواړو کې فرق دی اوس دی کې په حدیث د ابو داود کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي وای چې دا الله پیغمبر ما نظر منلې دی چې زبا بوانه یو مقام دی دا په ابو داود کې دا حدیث تین هزار تین سو تیره د نظر په باب کې راځي چې ما په زمانه د جاهلیت کې نظر منلی وو چې زبا د بوانه په مقام کې یو او خلالو ما نو آیا اوس په اسلام کې زه خپل نظر هغه پوره کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي ته وایي وی دا راته وایا چې هل کان فیها وثن من اوثان الجاهلیه یعبد په هغه ځای کې په جاهلیت کې کوم درگاه وا چې د غي عبادت پکې ده د غیر الله عبادت پکې ده ناغه صحابي ته ویل چې نه بوانه مقام کی څه داسی د غیر الله ځکه عام طور باندې خلک د باباګانو دایی قبرونه او د هغې مزارونه او زیارتونه خلک په دغه ځای کی اکثره دا نظر او نیاز کوي نبی علیه السلام ته ځکه تپوس وکړه به ته تپوس وکړه هل کان فیها عید من اعیادهم خا آیا دا غي د دین ستهوار دا به پای کې کېده لکه بعضی تهوارونه او بعضی پروګرامونه دا د یو قوم د یو مذهب د هغې هغه علامت وي لکه مثلا نن عیسایان کریسمس کوي ایسټر کوي یا هندوان هغې د دیوالی او دا سیزونه کوي اوس دا د هغې هغه د د مذهب شعار دی نا صحابي ویل چې نه دغه هم نه وو وې خخه چې دغه پکې نه نو بیا دې خپل نظر پوره کا ځکه چې د ګناه په ځای کې نظر لکه دا پوره کول دا لازم نه او دارنګي نظر په هغه کار کې پوره کول لازم نه چې انسان داغي وسن لري طاقت نه لري نو یو وسوسه داراتله چېرې چونکه په زمانه د جاهلیت کې داسې د چا تهوارونه یو ځای کې پاتې شوي د غیر الله عبادت شوی نو شاید چې د بازار بم دا حکمي امام بخاری وی چې نه په زمانه د جاهلیت کې چا به خرید او فروخت کو اوس په اسلام کې په هغه ځای کې خلک کاروبار کوي جایز ده لکه مثلا دلته په دې ملک کې پخوا دې دکانونو کې به هندوانو نو سپای کې مسلمانان ناشتي کاروبار پکې کوي یا دغلته مارکیټ کې تاسو سره سکان ناشتي او د یو سک دکان هغه سړی والی نو دا نه ده چې ګینه پای کې بنده کاروبار نشي کولای حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنا وذو المجاز اسواقا في الجاهليه د عكاظ بازار بلګیدو مجنه بلګیدا ذوالمجاز بلګیدا او دارنګي د حج د ایام نه بعد د د مینا به هم یو بازار لګیده موږ مخکې ویلیو چې دا دلته چې عام طور باندې دا راځي په پیښور کې یا په پنجاب کې دا مینا بازار دی نو دا مینا بازار اصل کې دا غ مینا بازار دی یعنی پخوا به د حاجیانو به د حج به پوره که نو په منا کې به بازار لګیده نو ځان سره به سامانونه د دې ځای نه وړل دا مغه منا بازار دا غې نه راغستې شوی دا په زمانه د جاهلیت کې بازارونه فلما کان الاسلام هر کله چې اسلام راغې نو تاسمو من التجارت فیها نو دی ګناه وګڼله د تجارت کولو نه په دغه بازارونو کي، چيري دا خو د کفارو بازارونه وو، د دې وجي نه په دې کي به هم ګناه يي، نو فانزل الله، قرآن کي الله دا آيتونه راوليږل، ليس عليکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. ابن عباس با د دې تفسیر داسې کو چې فی مواسم الحج د حج په موسم کې په تاسو باندې ګنا نشتا نو په دې باب کې دا ذکر کړل اوس په دې بل باب کې دا ذکر کړي چې آی یو دکاندار کمزوری شی عیبدار شی هغه خرڅولی شی او که نه بلکل او خرڅولی شی چه مشتری ته داغه عیب واضح کی ګاک ته داغه عیب واضح کی او ګاک داغه سیس په غستلو باندی راضی وی او داغه په غستلو باندی رضا وی مثلا په عام طور باندې په دې بازارونو کې د لنډې مال خرڅیږي نو د بهر نه راغلی دای قیمت د نوی په نسبت باندې ارزانی کوټونه ملاویږي بوټان ملاویږي دارنګ دا فلانه وي د کانټینر مال دی د لاټ مال دی نو داغي قیمت د نوی په نسبت باندې ارزانی نو دا جایز دی خو چې یو سړی د د نوی په ریټ باندې نه خرڅي او دارنګ یو سړی دوکه نه ور کوي باب شراء الابل الهیم خ اغستل داغه اوخه الهیم چې هغه مرضی اوخته که مشتری دلته شرا ذکر ک چونکه اغستل دا گاک کوي مشتری کوي نو اغستل جایز دی که مشتری په هغه باندې رضا وي او هغه په سه اعتراض نه کوي خدا لکیږي چې کله بای خرڅون کې دکاندار داغه تا داغه غیب هغه توازیه کی هیم هغه وختوي چې داغه غتن داغه نه ماتيږي بلکې اوبه سکي سکي سکي او دا چې خېټه پیو پړسیږي اجرب که مخ باندې چې داغه په بدن خارخ لګېدلې د عربو په نسبانی دا دواړه مرزونه دا متعدی امراضو او داغي دا عقیده و چې دا د یو اوخ نه بل اوخ ته لګي دا د هیم چې کوم مرض دی د اوبو سکلو او دا چې کوم خارخ ته د اوخ دام پدې کی متعدی مرض دی او بل اوخته اغلګي امام بخاری دلته د هی مناسبت سره لفظ ذکر کوي الهائم چې المخالف للقصد فی کل شی هائم هغه چاته وي چې هغه په هر سیس کې کوږ رواني، للقصد المخالف للقصد، د سمې لارې نه، د اعتدال د لارې نه مخالف رواني، کوږ رواني. هایم اصل کی دا دا چې دا کم په دې لارو کوسو کې دا لوفرانی یا ځان ته چې عاشقان وي او سرګردان او حیرانی او وزګریوانی کولاو کړي دا هایم هغه چاته وي اصل کې بدام په کګه باندې رواني نو نو دا مسل کې دا غوخ پشان بسرګردانې او دارنګ تند هغه نه ماتيږي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو رستو بدلته په روایت په اخره کې سمع سفیان عمرا دلته لکه قال استعمالی نو په قال کې احتمال شته چې دا روایت ته نه اوریدلې نورستو بیا بخاری تصریح کوي چې نه سفیان د عمر نه دا روایت اوریدلې دی کان ها هنا رجل اسمه نواس فجاء الیه شریکه نو په دې کې هغه شریک او غي صدر یعنی هغه اصل مالک غیم راغې نو واسم راغې نو یا فجاء الیه شریکه دی اصل مالک ته دغه صدر پارټنر راغې نو فقالا نو اما دغه ته وی نو واسته وی بعنا تلک الابل چې منګه دغه اوخ هغه خرڅ کړ فقال نو هغه ته پوسو کو ممن بعتها پچا دې ور خرڅ ک فقال وی ویلی من شیخ کذا وکذا په فلانی سپینګری باندې داسې یو مشر راغلی او سپینګری او داسې داسې کړه وړیو په هغه باندې مور خرڅ ک فقال هغه ته وی وای حق وتباشرک شي ذاک والله ابن عمر هغه خو ابن عمر دا د څه چلو که پاغه تا بیمار او هغه عیبدار سی زغه د پور خرڅ ک فجاءه نو هغه راغ ابن عمر لا فقال وی ویلی ان شریکی زما غ پارټنر باعک ابلن هیمن پتا سو باندې هغه عیبدار او خې در باندې در خرڅ کړي دي ولم يعرفك وغا تاسل کې تاسو پته نه و ته نه پیژندې نو قال ابن عمر ته ویل ټیک ته ځکه وجه دا ده یو سړی چې هغه ته دکاندار هغه عیب نه واضح کړي او غیر اولی نو دا به مخ کې د خيار عیب مسلې برام شي گاګ ته اختیار حاصل وي چې هغه غسیس کی بدلون نه کړي لکه اوس مثلا یو سړی د دکاندار نه چاول راوړي او چاولې پخې کړي نو په هغه وخت کې خو هغه ته اختیار حاصل دی چې دوکاندار ته واپس کی چې اچاولې پخ کړي نه یا په اوبو کې نه اچولې اوس چې هغه په اوبو کې واچولې او یا په پاخې کړل نو به پای کې هغه ته اختیار دی نو قال ابن عمر دې ته خيار عیب وای چې گاګ ته د اختیار حاصل دی ابن عمر توي فاستقها خزه چې دغه بیمار وخته او عیب پکې دي نو فاستقها بويزه قال فلما ذهب يستاقها هر کله چې هغه سړی هغه هغه بوته او د ځان سره روان کنو فقال ابن عمر تو دعها زپریدا رضینا بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د الله د پیغمبر په غ فیصله باندې راضی یو نبی علیه السلام فرمایي لا عدوا چې مرض د یو نه بل ته نه منتقل کیږي یعنی په دې کې بل څه وجه نه و د خلکو به د دې وجه نه دی کې عیب دا کو چی لکه دا د ته دا مرض لګیدلې دی او دا به نور خان هغه متاثر کی وې زمنګ د الله په فیصله باندې راضی یو لا عدوا چې مرض د د یو نه بل ته نه منتقل کیږي یعنی اسلام په دې کې ډیره واضحه د عقیدی په لحاظ سره ډیره واضحه خبره ده چې وسړی به د جراثیم متعلق دا عقیده نه لري چې دا جراثیم ګینه دا بذات خود دا بکټیریا دا وایرس دا په خپل نقصان ور کوي ها د سبب په درجه کې اسلامي منی چې انسان احتیاط وکي نور دا خبره چې بدا په خپل لګي او هغه لکه د لاس وړلو به تا ته مو لګي دا داسې قسم نظریات هغه نشته او احتیاط هغه بیل شي دی لا عدوا مرض د یو نه بل ته نه متعدی کیږي نه منتقل کیږي سمع سفیان عمرن نو په دې ځای کې ابن عمر هغه سیز ځکه چې دی مشتری و ګاکو نو دا هغه سیز اغستو باندې بس رضامندیا اختیار کړه چې بزه خیر دی پاتې دی وي می بوزا باب بیع السلاح سلاح فی الفتنه و غیرها په دې باب کې امام بخاری صرف دا ذکر کوي چې صرف ګټه نه ده چې ته به صرف ګینې ګټې ته ګوري او فائدې ته به ګوري ته به دې ته ګوري چې آیا د دې کاروبار نه مسلمانانو ته نقصان خو نشتا مسلمانانو ته ایته خو څه تکلیف نه ملاويږي صرف ګټه نه ده چې ته به صرف ګټې ته ګوري او نور پای کې د مسلمانانو د غي د قتل عام وشي او نن افسوس دا دی نن دا طرز عمل دا د مسلمانانو د ډیر په افسوس سره مسلمان په کافر باندې اسلحه خرسي دې ته نه ګوري چې اومغه اسلحه کافر هغه د بل خلاف استعمالي دارنګ نن مسلمانان خپل فضا او خپل چې کوم دا هوایی لاری دی دا استعمالی د مسلمانانو خلاف کافر له ورکی د مسلمانانو خلاف د ته پیو سو ډالر راځي دارنګ خپل ایرپورټونه ورکی خپل ازمکه ورکی د دې د پاره چې بل مسلمان هغه پی کوتر کی او بل مسلمان هغه پی حلال کی او بل مسلمان هغه پی ختم کی ځکه وجه دا چې د لاس ته 100 ډالر راشي په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې آیا اصلها د فتنې په زمانہ کې فتنه چې په یوځای کې مثلا مسلمانان مسلمانان په خپل منځ کې جنگ کوي دا فتنه ده او یا دا چې کافر دی او غسر د مسلمان جنگ دی نو چې مسلمان پکې مبتغي ملوثي او مسلمان پای کی جنګیږي نو ته په دغه وخت کی چې مدوانه مسلمانان جنگيږي لکه نن سبا سعودي او یو ای متحده عرب امارات په ظاهر باندې په خپل منځ کې یو جنگ دی یا لکه مثلا سعودي شو یا شام شو په دواړو ځایونو کی هغه حالات خراب دی یا یمن کی مسلمانان دی او په شام کی هم دی اوس په دې ځای کی ته په یو باندې اصلاح خرڅې چې دا بل پیوه نو دا غ فتنه ده یا د مسلمانانو او د کافرانو جنگ دی او ته په کافر باندې اصلاح خرڅې نو خرڅول د اسلحې فی الفتنة په د فتنې په وخت کی و غیرها او د امن په وخت کی نو د فتنې په وخت کی ددې خرڅول هغه جایز ندی ها البته د امن په وخت کی چې کله صورتحال د امن وی جنګونه نه نو په هغه کی دا هم یو کاروبار دی بندې کولی شی جایز ده وکره عمران بن حسین بیعه فی الفتنة او ناپسند کړي دي او مکروه غنلي دي خو مراد د دین هغه ناروا دی او ناپسند کړي دي عمران ابن حسین صحابي د دې خرڅول د دې اصله فل فتنه په فتنه کې حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالک عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه ابو قتاده صحابي وي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام هنين موږ د الله د پیغمبر سره ووتو د هنين په کال باندې دا اصل کې یو کافر وجلې دی داغي یو سردار یو لوی کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه چې کومه اسلحه وا قیمتي وا نو دلې داغه غدا اسلحه سامان او زغره د دل ور کړی دي نو فاعطاه یعنی درعا نبی علیہ السلام دی صحابي لا ابو قتاده لا داغه غزغره غ ور کړه اصغره قیمتي وا فبعت الدرع نو ما هغه زغره هغه خرڅه کړه فبتعت به نو ما پاغي باندې واغست داغي په قیمت باندې داغي پاغه پیسو باندې ما واغست مخرفن یو باغ مخرف د قجورو باغ ته وي ما پاغي باندې د قجورو یو باغ واغست فی بنی سلمہ د بنو سلمہ په علاقه کې دی په محله کې یو باغ دی په علاقه کې یو باغ ما پیغه واغسته فانه لاول مال او دا اغړمبنه مالو دا کم چې دا زغره وا دا اړمبنه مالو تاصلته فی الاسلام چې هغه ما اولګو په اسلام کې یعنی دا غزما د مال هغه سر لکه بایس ته په دکان کې چې کم هغه ستا د مال سر وی سرمایه وی هغه ته ولګي به پغه معنی ګټه کې نو دی وی چې دا زما غړومبنی سرمایه وا دا د زغره د دې د پیسې چې دا ما په اسلام کې ولګولې یعنی دا ما خرج کړي او په دې باندې به ما ګټه کوله فاتاصلته تاصلت مفسرین معنا کوي ای اکتسبته چې دا ما غټلې وي یعنی مال د الله پیغمبر را کړې وي وجعلته راس مال او دین ما غ سرمایه جوړ کړه او دی دی باندې به ما غټه کوله اصله الشی اصل کې هغه د مال سر ته وي سرمایه ته وي چې انسان هغه ابتدايي طور باندې کومه سرمايه هغه کیپټل ولګي راس المال او توي راس المال یعنی هغه د مال سر نو چونکه د صحابي د په زمانه د امن کې دا زغرا دای خرڅ کړي وا او به په دی باندې باغ غستیو نو مقصد دا دی چې په دې طریقه باندې دا جایز ده دا غاسلها خرڅ کړي وا خدا زمانہ د امن وا زمانہ د امن وا او به هغه پیسې لکه هغه به مخکې لګولې د نو کاغذ غره کاغه په یو مثلا په یو کافر باندې خرڅ کړي هم جایز ده که په یو مسلمان یې خرڅ کړي هم جایز ده خو د فتنې په زمانه کې اسلحه خرڅول او سامان جنگ خرڅول د مسلمان خلاف چې هغه استعمالیږي نو بیا ناجایز ده ټیک ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین